ایران کې دا کې دا رخصت تا جایز ده ایران رخصت تا ملی مشا کنه چې افراد و تمتوع عظمت دی اصلي حکم نه عادي کنه او بل دا چې ولأن فی الافراد زیادت تلبیت و سفر و الحلق و افراد حج شئ چې خلی حج تدریمی خلی حج کې یتوله تلبیه ده اکران په نسبت باندې په داسې تربیه ډېره وروړه په کران شو به کنه عمره او حج دوړې پر اکل ته حرام تل ده عمره دې پرات لدا او حج دې پرات لدا عمره کې هغه ګوشه حج کې زیات ولا دې سفر ده خالص حج ته سي بل خو عمره ته عمره کې عمره خو سنت ته او زیات ولا دې کنه دې خریه کو ده اهل به حجت و مرت ما ان احرامین او تیسا د حج د پرا د عمره د پرا پټا کا نبی صاحب په بیونه باندې کړه دا حج کو مری مه چې دا به کړه به تر حج دا ولئن فی جمعا بین العبادتین بلدا چې په قرار شي جمع کولا دا په مې دوه عبادت شي دوه عبادت نه کوم رایا کې او حاجه کې هغه سنت عمله کې او د فرض عمله کې افراد خو خالي کنه حج کې عمره خو نه کې خو اربع سوم باندې اعتکاف بیا مشابه شو د هغې رژې سره چې سره د اعتکاف یو سای ده رمضان شي رژان سي او متکیف ده بل خالي رژان سي اعتکاف نه کو مالي مشاکه ای ډېر اجر وګټلو ډېر ثواب وګټلو والحراسه في سبيل الله مع صلاه الليل درجه مشابهه ده کرام تربیه خو څه شمیر نشته چې په حج دمر تربیه دو کنه کدای شي کنه شته کنه کاجی کریم تربیه ډیره ویلي کړه په مفرد نه بل د سفر شمیر لو چې اوی حج ته سیده بل عمره او سفر غیر مقصد نه سفر خو نه مقصد شي هغه وسیله دو مقصود وکنه هغه فعال دي نه دا کړه سر خیل سوق چار دو کنه والحلق خروج نه باته د خریل خدا خو د عبادت نه وتل دي د حج نه او د حرم نه پر وتل دي کنه نه په دې خو ترجیح نشي ورکولای چې کر ایوه د حج نه سر کول د بل عمره او د حج باندې سر کار کړو ولا یو ترجح بما ذکر د ترجیح به نشي ورکولای افراد ته په ایګه وجوهات سره چې کوم ذکر شول یا فقط بما د کار چې کوم د ذکر کوم او پوتو شغه روایت په اشور حج شي په شوال ذکادا ذل حجا شي په دې شي کنه عمره بند وا بلکې ګناه به و او دا مشهوره خبر وا کنه ان العمره في اشور حج من افضل فجور عمره په اشور حج شي دا غرض ګناه ده په ګناه په ګناه شي خو وخت نه دالت ورو چې مراوي په دې ټیم شنه کی په کران شو مراو حج کنه پتا متو په کران شو دواړه دي نبی اسلام چې کله حج کړو کنه به دا خبره کنه ختم کړل چې عمره باندې کنه او وخت نه یې رسمي کنه ختم کړو په خپل د کران حج وکړو او بیبیونه ته کې چې عمره و د حج ګړې پر احرام ترې څه کنه کران رخصتن کران خلوص تا ولې باندې کران اس کنه کران خلوص تا کنه هغه باندې په ختم شلا دا مطلب نه چې د علاج لا جایز ده کنه او په دنه کنه هغه افراد به اختار ده بلکې دا د جاهلیت ولا خبره چې واکه چې د افجر الفجور ده ارد ګناه ده په ګناه شي کنه هغه کنه نفي وکړه چې نه دا رخصت ده او دا جایز ده کنه او دا خلوص نه نه مقصود یې حدیث نه چې نه کړه نفي د کول جایز ده چې عمره په حشي د افجر الفجور ده امام مالک بن الجواب کې چې کنه تمتوب کنه پاک ذکر ولا ده او د کران ذکر نه ولا به چې حج پر احرام وکړي عمره پر احرام ته خدا کرام شو کنه او بل دا غلو کنه فمن تمتع بالعمره الحج ذلك تمتع له ايمن مرادو چې کران ته ورغلي دو کنه دا نمینه چې د حج کران دا د حج افراد دا د تمتع دا د خورسي دا نمینه رغلي دي کنه ونه پخې چې کوم تمتع ټکا ذکر شو دا اصلاحي تمتع نه مراد په من تمتع بالعمره ته چا چې پیدا و خصله نه پي و خصله په عمره سره چې حج ته ورګډه کړی و دا کران ته ورغله ده او تمتو ته ورغله ده په کران شکنه حج عمره ګرګاټ کړي په تمتو شکنه حج عمره ګاټي خو دې مې چې خرمینه ګوشي ګوشي وي نه را کنه ها په ها کول باندې عمره کې چې په کیم کول باندې کنه حج کې نه دا خاطر که په من تمتع بالعمره ته دې کنه دا کران ته ورغله ده تمتو نه دوته اصطلاحي تمتو نه مراد لغوي معنی نه مراد او بل دا کچ حرام په وجدین دا پشه فقال کرن اولا منه کرن بهتر شو پتا متونه لکه یو صحیح کنه سلویرا کتنا پر کو اے تحریمه وجدا شولا او یو سلویرا کتنا پر کو خو پوښ سلام په سړاوی کنه دوار کته ته سلام وړه ولو بیا شراب کو استراحت یاد کو بیا دوار کتنا کنه ا پټا سلویرا کتنا کنه اګه اجر یو ته پیګنه ځکه چې پوښ مشقت یو تو وكيل او جاوي لدي چې الاختلاف بين او بين شفير مترا بناء على ان كان عندنا يتوفى توفين ويسعى سعيين وعند توفى واحد وسن واحد اختلاف د ميرو د مبشفي سره پر شجرای کنه افراد بهتر بلی او مشکران بهتر بلی اپ دې په دې براده چې کارن د مش په نه بده ابي دوا ته شي نه کو او دوی صاحب کو یو ورته وخت عمره دې پر وکړو به به سعید عمره دې پر وکړو بیا به روشي کنه هدا پر مده کنه او کرام شي کنه طواف یو طواف وی د عمره د پرا د حج د پرا یو واسع د عمره د پرا حج د پرا بیا دې وجه نه کنه دای افراد بهتر به لیکنه چې ګوشه کنه دا خو ده طواف د عمره د پرا شو د حج د پرا شو په افراد څخه له خالص طواف د حج د پر طواف وی خالص هغه سي د حج د پر سعی وی د عمره د پر نوی قال وصفه الكرامه بيان د کران دا دا تاریخ د کران دا دا ان يحل بالعمره والحج مع الميقات چې عمره د پراو د حج پر پټاک د میقات نه احرام وتړي کاکیر نه تړي کا میقات نه دی کنه ادوار نیات کوي کنه ويقول ويقول عقب صلاته چې کله سلام وړوي او منځ نه ورسته چې نیات کو کنه نو بدا چې اللهم اني اريد الحج والعمره په فرض خالي حج وصلو الله بلې ځکه کنه درې جګړه اې څه فاشه کړه چې نه کنه خای دې پرا کنه احرام وتړه بیا په دې په عمره پوسه دې کنه خای دې پرا عمره وتړه عمره دې یکری خو نه وکړه چې خای دې پرا خرند پر وتړلو کنه دا کران شو لکه چې عمره دې یا ډیر نه وکړي کنه یې لبي سود په شکل وکړه او که سلویر چکر لیکړي بیا اکثر طواف ته وکړو اکثر عمره وشو لکنه اس به پوسه بیا احرام نه په شکل پرتړې به دا کران نه ده لأن جمع كتحقق ولو نوا به کړ به کا پرشه نیات وو د کران نیات وو د حج مدین نیات وو کنه ولم یذکر ما فی تلبیه په تلبیه ش نقل ذکر اجزا بدا کا فکر خلی تلبیه وی لبیک اللهم لبیک وکنه لبیک لا شریک لک بیک و نیات کړه د کران حج د تلبیه دا و د عمره دا و د حج دا بس کران شو اعتبار به صلات دی وای کیسه پر منځ باندې پر منځ شي کنه نیات خو مش کنه پټ تړي ازلو ولا وی پته تقریبا شو کنه هلی الله خبر وی فائدہ د حرام کتا چې کله مکه ته لوشي د کارین ابتدا شروع به کو تا فبر بیت سبا تشوات و چې کرتا واپ کو یره مر فی صلات الاولی منها اربل کو پدری چې کړه خیا اول شي دغنا دا طواف کو دا طواف چې عمره طواف شو ویسا بعد ها بین صفا و مروه دینه بعد د سمر سعی وکړو دا د عمره پر سعی شه وهذا افعال عمرته دا د عمره افعال شو هل په دې احرام کې پوتي پوتي وی چې کله حج ورځ روشي ثم يبدو بیا فلا نه ثم يبدو فلا حج د حج فال به وکړو او یتو فتا وفل قدوم والبادا نو ورغلا دا یا په احرام کې د قدوم دا وکړو دا سنت ده وثبت اشواط او چکرا ویسا بعد دنا بعد سعید وکړو حج پرا کما بینا فی المفرد کما مفرد ذکر کړی و دا څنګه کې څه کړه او که فرضي طواف ته پرشولا کړ چې و دا وکړه او بل دا چې ولې ان ممن کران نه تداخل دی د کران بنیاد په تداخل باندې ولا ده حتی اکتفی به تلبیه واحد اکتفا جو پر هیوا تلبیه د مرید پر ګوشت تلبیه نه وي د حج پر ګوشت تلبیه نه وي هیوا تلبیه دو د مرید پر اخوا د حج پر اخوا وسفر واحد اکتفا جو په سفر باندې دا نه چې لوړې وکړه والي وکړه مراد وکړه به بیا ورولې کړی تا به بیا به دې حج تا نه هغه یو سفر د حج پر اخوا نه شو دا ثابت دي په اعداد عمل کنه هر و په کامله طریقه باندې چې عمره خپل او کا کامله کنه حج پر او کا به ورګاټ شو ولانه لا تدخل في العبادات المقصوده تدخل نوي کنه په عبادت مقصوده ته د پاشه تدخل نوي پوت سفر کا سوا سفر له توسل اخو توسل دې پر دا یو ځای کنه پر متدریمی جماعت په متدریمی متدریمی حسنات او کو دا زه چې صلات مې وکړې په لکه پر وشه چې فرض پر بیا ور وشه تل بیا خو تحریم دې پر دوه تحریمه خو میو چې هغه یو حرام ده حرام خو یو ده او دا رنګ خلک تحلل دې پر دي حرام خو یو تړل ده نه کنه یو ور کنه خلک وکا فلیس د هغه شیاب به مقاصد دغه مقصد چاره نه دي چې دوی کله چې دا یو یو کړی خلاف ارکان نه ارکان مقصودی دي هغه کنه هر یو زون ته زون تکو الا تر ان شفیع ته تو اله ته خنه صحیح سلګره کته نه پل کو بیا په دې نه خو سې کنه ساجه دوارا کته دا کو بس کنه بیا سره سلګره کته شلو ا دوی شفیع نه په سره ته ځول سره خوري الا کې به تحریمات نه وهتم یو ادیانه یو تحریمات ده کې سلام یو ده تحریمای وګو او پوتو حدیث ایس به کنه د دنیا بوت بوت نه کنه حج حج ترسی بیا کنه کا عمره پاکه به باب سی به به حل کوم ملک عمره پر مستقله داخله کو مستقله به بیا ترسی کنه ا حج په موسم کې به عمره شي کله به بدا دبل ته ون خلق ته نقصان به وي کنه یا به خلق نه عمره تل مرفوع دي کنه او نبی سم امت ته پر یو تسهیل جوړ کړو کنه حسن ته جوړ کنه چې نه چې حج ته څنګه پام وکابو نه کنه عمره وکړه کنه بیا عمره د پر مستقل مرد مو وطن نه کنه ځکه چې هغه په غاټه کې ته ورې بده کېږي په غاټه ده کنه سفر بده کېږي کنه عمره کنه وخت عمره د خلک په وخت حج دا مطلب جو دا نه چې چاره پټه غاړي په قال وان تافت وفيل العمره بحجتي وساس عين الجزيه قد واتو فينا وكن د حج پر عمره پر د سه وکړه دار وکړي یلوړ کنه وادي وکړو توفت عمره پر په مرخه په دبونې طواف لازم وو سعی لازم وو آیا وکړه په طواف قدم نه پر کنه ا دې پر سنت آیا وکړو طواف قدم یا وکړو او درنګ د حج سره یو په آیا په وکړه دا مر خبره وا چې دا بعد یو وکړ چې د عمره د طواف نه بعد متصل سعی وکړه به مې څه کوي طواف قدم ورنه کنه اما عندهم ما فدائر سب سنه پوری حتی یارونه پر بده او جواز خبر نو یارونه پر بده په حج ته به ترتیبی وکي کنه په تقدیم تاخير سره په سنه پاروي مسله به روشي لعل تقدیم او تاخير فی المناسک لا یجب دم عندما تقدیم د مناسک کې تاخير د مناسک کې دې په سنه اړوي امام صاحب په تقدیم په تاخير سره څو وړي هو واجبات واجب شکنه هر مخته وچکه دو ته خو د واجب نه مخته کړه تاسو قدوم نه هغه سنت تر مخته کړه کنه وایم ته وخت تحیت مسنت هغه سنت ته چې به هي پرې دیونه کې سنت در بنوړي په تو خدای چر مخته کړه وتر کو لا یجب دما تر ته تاسو قدوم څه نه واجب وي فتقدیمه اولار مشکول خو په تولا باندې څه نه واجب درنګې د طواف د عمره سعی هغه رکن وه هغه واجب وه سنت نه وه و د مر خو چې نشي د متصله لو کړه توف په متصله لو کړه متصله خو فرض نه نو واجب ده توف کوم لري پر د لوټ شي کنه چې کبول دې راغلي وي متيان دې راغلي وي سترا شوی خيبو کا چای مې شو ټر شي چای مې شو کنه پتا به روشه به کنه بیا سایو کا بل وخت سایو کا شپې و کا سبوت و کا اتصال ته واجب خو نه ده وسایو به تخیری لا په الاستعال بلا مل اخلاق دې بدما سایه هو سیکول سره چې مشوره شي په بل عمل ونا لکه اومه حصه د بهیر وکړي یجوز سبل بکره ته ذکر بکره اومه حصاره وکړي فاذا لم يكن له ما يذبحون اذا سره چاغه د نوار نیو چالو یې کو یا پیسې رښتا مخه نه بیني او په د پسوا جیب دا کړه چې حاجی کارین دا دا شکرې په چې په لا په تو مېر بنو کړ چې په یو سا پر شي کړه حج دا وکړه مراد وکړه دا شکرې ولا پسدا نیمه دې کړه پیسې نه وسره یا پیسې شتا پسنه مې دې کړی بیا به سوام سرات ایامن فی الحج درې ورځې ډول شي په حج شي آخر آیو مرفا آخر ورځې به د عرفه ورځ وي چې آخر د عرفه ورځ شي که نه و دا به دا چې اومه نه شي په کومه ورځ و تمه ورځ نه ورځ وسبت ایامن اذا رجع علی او ورځې ډول شي چې کله کله کېر تر ګوت شي کړه وطن تر شي په وطن شي ډول شي لکوله تعالی فمن لم يجد كم سبت هذيان مني بیا فل کرانو مثل کرانو دی پشان دا چې پاسه ته بوتو شي دا رجی روري په کرانو شباب بیا رجی وي لانه مرتفقون بعداء السكينه ځکه چې مقرنه کړه پیدا او حسن کده په ادا د دوی عمل سره چې تو حج او کړه مراد او کړه په تاسو پر یاله ذمہ ده فمن لم يجد كم سيكي هديان نمي فصيام الصلاة ايام بیا په دې ورځې درې ورځې په حج په حج شه دا که مراد حج نه ورېزي مراد دی والمراد بالحج والله ولم وقته مراد د حج نه د آیات تفسیر کو د آیات یو ټکی ولا هدې ملو کنه اتقوا دو دور دا والله عالم کنه لا شو خبر ده مراد حج نه چې هغه ټیم یو نه مراد ده کنه چار نه مراد چې حج عبارت ده چار نه اخو دې رجې پر ضرب نه جوړې شي حج عبارت ده در په معرفت درځو کنه د سعی نه د شیطان وشتره نه پاشه خو رضا شي ولا رضا په ټیم کې ولا شي لأن نفس لا يصلح ظرفا ځکه چې په ځون خش کو ظرف نه جوړ نه کړ ظرف ته پر اصلیت نه لري نه دا درې شي ځکه په خش وسی به د حج ورځ خو د شوال نه شریک کړي شوال ذکادا د حجادا ټول کنه حج ورځ دی وخت ده وی چې الا ان الله بدلا ان يسبا قبل يوم تربيته بيومين ويوم تربيته ويوم عرفه لیکن بهتر اسو چې رضا د ونسي مخ شي وکنه په یو مترمیانه یو ورده هو ته مور نه ودا مخ شو چې یو ورده او یو متر بیا د ونسي او یو عرفه د ونسي اگر که مخ ته نه ولا شي خو چې حرام دې ترلوي حرام دې وته دې کران دې پر او تو یې کړ چې کران حج کو خو مسره پیسې شته رب سم خبین نه د رضا سره ته وسخیر ده و بهتر جرهه ده کو پسند کو لان سبب بدل هدیه ځکه چې دا رضا بدل د هدیه نه اصل هدیه وه و دا بدل ده کېدای شي که الله په واسطه در کو چې تا کنه اصل غنا وظیفه مې مې ويستحب تحرير بتحرير مسخاب ده الى اخر واخر وقت کنه رجع يقدر اسه ان يقدر اسه په دې امید باندې کچرا شي که پاسه باندې کدرا شي لکه تبین او داس دا چې باندې مې بیا تبین رسینه وایي چې په مخ ته تبین وایا به کنه اگر کنه و ده کنه لمیش باندې کا کنه لشي دا انتظار وکړي شي که په اخر وشي به مې کنه اتخير مستحب و وين سما به مکه تا کده ورې هیڅ مکاشونی ورې کې تر شو پاس خو بعد فرې به حج کنه حج فرې شو اجازه به دار ودی ومناو چې بعد موزي ايام تشریق چې ايام تشریق تیر شو یې رسمه ورې د حج ذي الحجيد بلا سماد يا مسمى يا ترفي دي نبادة وي ذكا چه پداش خو رجي مقروي سای وتر او پسکری چې کله د حج نه فرع شي چې حج نه راغلی شي کنه بیا نه څه پاتې کوم مکه شي کنه بیا درې می کنه یا مدینه ته سي یا کې کله کلی ته سي کنه چې حج نه فرع شي نه ځکه د رجوع ده مراد نه فرع ده اذن فرع سبب رجوع سبب فرع سبب د رجوع ده نو مطلب دا ده چې دا رجعت مسوي چې تاسو لیا شي د حج نه کنه اس کار واپس کېږي او کنه واپس کېږي چې حج نه لیا شي کنه بیا ځان سره فقال ادا بعد سبب شرط موجود شو اذا رجعتم دمنا چې دا فراتم اذا حج نه فرع شو دا د حج ورځ تیر شو لیکنه بس نسی دا فیجوز رو کېږي وایل فاتا وسمو کله ځان نه پوتې شو لا ادرې دې مخته و نه نیولې حتی تا یو مل چې عید ورځ پرولا بلم یجزي الا دمو بنکه فکر مگر صدا کړه اته اکنه کپسه علوي وقال شبن يزوم بعد هذا الأيام رجع بن سفاس يجنا فلا بد كذاروري لأنه صوم موقت ځکه چې دا رجع وي که چې په یوه ټیم په وخت پورې تړلی وي او کېما دا چې په وخت پورې وتړل شي چې پاش وبنه سي به قضا وي لکه رمضان رجع او یو ځای به قضا وشي قسم رمضان وقال ملک من يسب فيها رجع به نسی کنه په دې آیا به تشویق شي لکه ولې ته چې فمن لم یجد فصيام ثلاثه ایام فی الحج کوم ځای چې حج نه وي بیا درې رجع دي په دې باندې کنه په حج شي د ایام تشویق د حج ورې ځکه چې په دې شیطان چې ولي اخو یا حج نه پرې غشوا وهذا وقته ولنا النهي المشهور عن السم في هذه الايام ا مشهور نه هیرو لیو کنه د رجه نه الا لا تسمو فی هذه الايام په دې ورځ رجه مان سیستا یو دا درې ورې دي او بل کامی دره بل سری دره نه فیتقید به نص نص دا کنه په دې حل سره ګاند ورکړه شو کنه ټیک تو آیات خو یی کنه فاسیا بساته امر فی الحج تو درې دې په حج نه سیدا کنه خو دا امیر به ګاندل که چې دې کنه حج نه دا درې ورځې وتلي دا ونه مراد و دا ونه وتلي دي کنه ایام تشریق ونه وتلي دي ا دې حج څه وجه نه ا دې نه مخته به دا کنه حج ورځې اصل سره او یا به دا خبره کې چې دا رژه وسی مکروه به وي تحریمي مکروه به وي او په دې باندې رېګه رژه وسی کنه او یې خلو نقص نقصان ورنه وته په دې بدل باندې خو نصر غلا ده کنه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في حج کنه اس کرے را پوت شلا بدل پر بدل نصر صاحب کی بیا کنه بیتس بیا بیا بیا رجو وسی ده کنه والابدال لا تنسب الا شرن ابدال نمو کر کے دی مگر په طریقہ دے شرع به کری شریعت کی کنه ځکه چې بدل دا پاک نه ملي بلی ونسو خاصو بوقت الحج چې رژه دې کته بیا بیا بیا سم کار کو په دې خو نه سندرو کړه میر وکړه چې میشه دا سم کاروي دا پرانه مو کاروي او جواز د دم دا په اصل باندې دا اصل څه و په باندې درمي وعن عمر انه امر في مثل بذف شاته عمر فرق وي وتا دا جګړه حتموي چې هغه په داسه باندې کې ساشه امر په فسا الله او چا به برجا په تشویر چې بابا به ته فسا لوي چندې پټای و چا کنه چندا ته وکړه کنه او فسا ته وګړه و دا عمره به په حج پوسه شو لکه عمره به تمخ نه شو لانه يصير بارن افعل عمره تل فل حج بیا که دې به نه کوین کا دا افعل د عمره په حج باندې دې تکرار شوی ته کړو ته جواب عمره ته کوم چې به حج ته کې وذلك خلاف المشروع ولا يصير راشد بمجرد تجوي خليفه تشهد ودو کې باندې عمره پرشن کنه چې عرفات تر اوسه چې به عمره پرشلا چې څه پر عرفات پیلوړ نه وی کنه او صحیح مې مذهب حنیفه رحمله ایزن دا صحیح مذهب د امام حنیفه صاحب د حرنګل کا صحیح بین صاحبین اسوی کنه په دې ایزن سره سره کوي او رکنه باب الجمعه تا باب صلات الجمعه اځي کوم ما سره تکړی و چې په شار شي جمیل مسکیږي یو څه په کېر شي مشپېږي مې وکړو څه ودرانشته دنا بعد پشمن شو چې جمعه ورځ دو جمعه مسکري کنه جمعه متلور شه بس راول شو ا مشپین بیا باطل شو کنه آیا پرې شو باطل شو دا یې راورسو دی نو ورسو او ته چې امام کال مزیا بیلوډ وی کنه سلام یې نیوړ ولا او حالی به راول شي او یرون وی کچنا چې کلا زیات وتړی وته کنه ا باطل شي خلی پر ودو کې باندې نه دا دې کلام سره ولا کنه امرادو اول به د عمره کړل عمره دې وکړه کنه حج ته روان شول نو ته امام صاحب یې یو نه وی کچې پارفات مو درېږي کنه و ته به عمره پر شول شي خلیفہ ورو کې باندې نه دا یې فرته محتاج ده کنه چې ته ادي کو خو بیا مشکل می ده خلیفہ تر سره ورو کې باندې ختم کړو دا مر و دنه ته کو چې نه چې نیت مو تړي دې پار دې کنه جمیل مزور و دوته بیا کچې عرفات چې ورګاټ شو وته والفرق له بينه وبين مسؤول زوري مجمته فرق د امام حنیفه سره یره خو فرق نه محتاج خو دواړه کړه په والا سبب وي په میو دغه سره ته چې مسکوین کوي د مسوشین نه اجمه پر باندې اذا توجه لري چرور شي کته هذه كذا وجه كان ان الامر هناك متوجه متوجه بعد ادا زوره امر ده برتلا هنالك اغا يمين من الشيء امر په توجه باندې دته متوجه ده پاس عدد زور نه اگر کا مشونی وکړه بیا خو به تر کنه چې فصل ویلا ذکر الله فصل ویلا ذکر الله ذکر الله تلوشي ذکر الله تلوشي ده کنه جمعه ورځ ته د دې کې جمعه شهر ده جمعه مې په شکیږي کنه فصل ویلا ذکر الله اگر کا د مشونی ښکړه ده به ته چې اخلاص نه ته چې بس یو ده کړه هو ده کړه کنه شو خو د نو کړو خیر ده کړو ده کړه نو ته چې فصل ویلا ذکر الله امر وته متوجه ده نه چې دا راول شو کنه د پایات باندې عمل وکړو کنه ما پیژنې یې کنه پرې شو او توجه فل کرانه او دې کار سره ته کې چې کنه عرفات ته سره پر او دې ګډوي کنه چې کنه عمره ته روشه عمره ته روشه کنه دله مادري ما کنه اول عمره وکا و توجه په کران شي و تمتو شي انا مال دو په خوا دې عدد عمره نه او هو تعرفت نه پر دې اول عمره په دې کې اول عمره وکا کنه کنه به لم يرفق لعدان سكينه د پیدا نو خاصه پادان دوان سکه بونه چې په دې شکریا لازم شي خواري دمن په دې باندې بل سرولو لرب دي عمرتي چې د عمره پر شولا احرام کلو په عمره دې پر شولا کنه و دې نه کړه بعد شریف یا شروع دې په شکرې واده کې حرام نه وته شروع دې په شو کړه کنه هې دې څه پر ولا والي قضا په دې باندې قضا دې عمره چې حج نه لیا شي کنه دې عمره قضا دا وروړي